دا غوږ دی مونږ خو اورېدل په غوږ کوو بېشکه غوږ به بندی نه غوږ نه به کار الی خو غوږ سره بارنی طاقت هم پکار دی چې هغه هوا رسېدل دی چې کوم ځای ته هوا نه رسي غوږ کار نه کوي مسامات اوس د اپریشن کمرې وي شیشې وي پکې غټې نو ته ورته غوږ کېږده، دننه به څه نه اورې، بعضې موټرې کې داسې شیشې وي چې مسامات پکې نه وي، نو اواز د دننه نه بهر نه اورېدلي کېږي او د بهر نه دننه نه، ځکه مسامات نه وي. نو دغه شان عقل لوی نعمت دی، د خدای احسان دی. او احکام شرعیه په عقل بنا دی بې عقله مجنون ته احکام نه راځي او عقل سره به نور د نبوت رڼا اصلي هغه ده نو د عقل به د هغه د خادم په شکل کې پیدا به تیالی واګې به ستا په لاس او د رڼا په طرف به دی او الهي داسې نه چې عقل پرېږدې سست او چې کوم طرف ته عقل زما ښه وایي زه به هغې پسې روان یم نو ستا عقل به رواج پسې روان د کلي رواج نه ته نور د نبوت ته ګوره نو خدای زمونږ د هدایت لپاره انبیا کرام را لېږلي نو شروع د وحې نه کوي کافو کیف بدل وحې ښه درېیم سوال دا دی چې ښه په دې پوه شو چې تا ته وښودله چې دا هغه علوم دي چې د وحي الهي باندې ثابت دي درېیمه خبره هم دې سره درته وایم چې شروع پې ولې کوي نو درېیمه وجه ما خو ورته ویې راځي دې دې دوو ته خو زه بیا به یې مو چې لومبی خیر چې د خدای د طرفه راغلی د انسانیت د هغه وحې الهي ده مشورو په ړومبي خیر کوي او د وحی الهی نه ړومبي حکم چې په انسان لازمیږي هغه ایمان به هذا الوحی دی نو ورپسې کتاب الایمان ذکر کوي وحی راشي پتا ایمان واج فرض کی چې ته په دې وحی الهی ایمان نه نو اول خیر نزل من السماء هو الوحی واول مطلوب من العبد الايمان بهذا الوحي دا ترتیب شو او دغه وجه شو دا د وحي ذکر په منزله د مقدمه دی د دې وجه نه په عنوان د کتاب ذکر نه ځکه یو مسله ده بعنوان د باب یې ذکر کړ. قد دریم سوال شروع دا راله چې وحی تا ته داسې شوې ده لکه نوح علیه السلام ته نو شروع د نوح علیه السلام نه ولې کېږي چې هغه ته وحی تشریعي راغلی ده هغه نوح علیه السلام دی دا مخکې وحی تکویني وه یعنې هغوی ته به د ایجادات او د صناعاتو په باره کې احکامات راتلل ځکه د انسانیت شروع پټې داسې وکړه جامه داسې جوړه کړه دغه داسې وکړه عامه وحې دا وه نوح علیه السلام د دې وجه نه شروع د نوح علیه السلام نه کوي دا موجوده انسانان ټول نوح علیه السلام اولاد دی د حام او د سام او د یافس نو ځکه نوح علیه السلام ذکر د آدم علیه السلام د نور اولادو سلسله نشته درېمه وی نوح علیه السلام اول پیغمبر دی چې بعثت یې مشرکینو ته شوی دی وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یعوس ویعوق ونصرا دا د نوح علیه السلام قوم دی او سید الکائنات بعثت مشرکینو ته شوی دی نو د نوح علیه السلام په ذکر کې یو تنبیه او انذار دی مشرکینو ته ګورئ چې تاسو خو د نوح علیه السلام د قومونو نه خبر یې او د هغې قصې په تواتر تاسو ته رارسېدلې وې او د هغې د هلاک سبب دا چې بل سوال ادا چې د دې آیات د مخکې آیاتونو سره څه مناسبت دا شپږمه پاره کې مخکې د رکوع په سر کې یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتاب من السماء نو خدای د دې دوه جواب کوي یو الزامی یو تحقیقی الزامی دا دی فقط سالو موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم که د دې مطلب د حق تپوس وي نو دوی د موسی علیه السلام نه خو د دې نه غټ سوالونه کړي وو چې هغه ورته کتاب هم په یو ځل راوړی وي موږ ته خدای وښایه نو معلومه دا شوه چې د دوی تپوسونه د حق د معلومتیا دپاره نه دي د عناد او د ضد او د استهزا په وجه دي نو د ضد او د عناد او د استهزا خو جوابونه نه خدای ځکه وایي فقط سالو موسی اکبر من ذلک موسی علیه السلام په یو ځل کتاب راوړی دی نو دی ولې نه راوړي نو خدای وایي که د حق دپاره تپوس کوي نو هغه سره یې څه سلوک کړی دی چې کتاب یې ورته راوړو که کتاب ورته څه پېښ کړي بیا ورته وایي خدای راته وښایه نو دا سلسله خو لا تقف عند حد ده الزامي جواب دا شو تحقیقی د دین شروع دی امیز کې د غیر بیان دی ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد د تحقیقی جواب خلاصه دا ده چې بنا د نبوت په نفس وحی ده نه په کیفیت خاصه ده وحی مدعی باندې خو اثبات د ګوان وي ګوان پیش کی اوس که مدعاله ورته وي علی به د زمانم چې فلان کې او فلان کې ګوي کې پیش کی دا مطالبه په اس عدالت او په قانون کې نه منظورېږي الکه دې به اثبات د دعوی کوي اوس ته خاص دلیل خاص ته غواړي نو دا څه دلیل نه دی نو دا د سید الکائنات بنا په نفس وحی ده نه په کیفیت خاصه ده وحی د موسی علیه السلام په شان نه نو خدای وایي دا مختلف پیغمبران منه هغه ټولو ته خو په یو کیفیت وحی نه ده راغلی هغه ولې منه د نبوت دپاره خو نفس وحی کافي ده فقط سارو موسی اکبر من ذلک فقار فاقد هغه خدای پاک جواب الزامی بیانې او دا هغه هغه ثمرات ان نتایج چې په هغې بنا شو او دا جواب یې تقریر شو بس ته کو وویل وصلی الله علیه وسلم تفهیم درکه بس او بس تعریف دا قرائت چې دی که نه دا خو عبادت دی نو قرائت د اذکارو د مبارکو احادیثو دا یو عمل دی نو توسل بالاعمال صحیح دی او خدای نه هغه مشکل حل کول غواړي د خدای نمونه والي د خدای درود د حضور مبارک باندې درود شریف وي او بیا سوال وکړي باندې که دواب په دې نیت وي چې دا سنت لازمه دي نو خیر دی دوام علی العمل په عبادت کې نه راځي لکه سړی همیشه یو دوه رکعته نفل کوي په یو وخت کې خو که دا عقیدې وي چې دا ادا په دې وخت کې دا سنت ده یا دې کې زیات ثواب دی نو دا افتراء علی الله و رسول الله دا به په بدعاتو کې داخلي لاس کېښودل دا پرون مو ووې بعضې خلک داسې نو که دا سنت عبادت ګڼي نو دا بدعت دی او که دا وایي یو عمل دی وظیفه ده چې زه پې خدای نه سوال کوم چې سر راله ښه کړي نو کوي دی خو یوازې هغه وخت کې نه بل ځای وخت کې کوه هر وخت کې نو عمل عاملین عملیات کوي که نه د هغې ثبوت ضروري نه دی او د عبادت او د سنت ثبوت ضروري دی صحابه او کرام لاسونه داسې نه دی ایښی کنې دا په تواتر نقل شو لکه بعضې خلک بانک سره ګوتې ښکلوي نو دا په بدعاتو کې راځي نو ګوتې ښکلول په سر لاس کې ښودل که سنت او عبادت یې ګڼي نو بیا بدعت او که یو عمل یې لکه دارو سړی کوي نو څوک دارو په خوراک کوي څوک په وظیفه کوي وخت که په نیت ما ورته وی توسل وې نو خیر افسه حدیث نه دی دا خو د مولیانو جوړ کړی دی ځان باجوړ مولا او کابل مولا اختلاف خو ښه شی نه دی اتحاد خو شي ختم خواجګان ثبوت نه لري نو که دا سنت ګڼي نو سنت به بدعت ته جوړېږي او که یو عمل دی وظیفه ده ځکه ابو داود کې به راشه عبدالله بن مسعود سخت انکار کو یو ډله ناسته او یو به ذکر کو نورو به ورته وي دا د کوم دی نه دی تاسو صحابه کرام نه لوی خلک وی ما راه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن مؤمنون ټول یادې ک د باجوړ مليان یاد المؤمنون کې الف لام دا د استقرار تفاره ده کې د دریو د باړې د کلی د مليانو لپاره چې ټول مسلمانان یو سیس ته خو وي نو خو اجماع وي کنه بدعت حسنه نی چې کوم بدعت حسنه څوک ګڼي په سنتو کې داخل دي ځکه د وسایلو حکم تابع د غایات نو چې مقاصد یې ښکلي او د هغې وسیله وي او وسیله په زمانه د مصطفی کې نه وروسته جوړه شي لکه کتابونه چاپ کول مدرسې جوړول تدوین د مصحف شریف نو دا وسائلو د نشر اشاعت دا روا دي او چې کوم وسیله په زمانه د مصطفی کې وي او غني مستعمل کړي هغه بني لکه صفونه په پړي برابرو نو پړې د حضور زمانه کې او هغه نه د استعمال کړي نو چې کوم شیان د حضور په زمانه کې وي او غني استعمال کړي مې استعمال راغی او چې کوم شیان د حضور زمانه کې ني او ته وسایل وګڼې لکه موټر کې تلل حج له جس کې تلل حج له او پټانګه کې سورېدل مانځله او د کتابونه چاپ کول دې ته خلک بدعت اثرې دا بدعت نه دا سنت دي ځکه من قبیل ما لا يتم الواجب به فهو واجب د وسائل حکم د مقاصد وي که هغه وسائل رستو پیدا شي په زمانه د مصطفی کې نه لوډ فکر خلک اذان وای نو لوډ فکر د هغې زمانه کې نو او اذان کې رفع صوت مقصود دی نو رفع صوت پې خراب هغه کې اقوال له علماو دي دریم سه اصطلاحي خبرې دي د فن حدیث هغه یو مشهور اشکال لپاره اصطلاحي خبرو کې نو د درو واړو مباحثو ته په ترتیب خیال کار همانا د حدیث او د باب امام بخاری ترمذی وی با ما جاء فی فضل الطهور د طهارت فضیلت د خدای په دربار کې ثواب یې څومره طهور دلته په زمې د فی سره دی په معنا د طهارت سره نو طهارت په ادا کولو کې څومره ثواب دا یاد لره چې فقه صرف احکام بیانوي او حادث مبارک احکام او فضائل داغه او آداب او نور خبر بیان او حدیث عام دی فقه خاص فقه کې صرف احکام بیان او هدايه کې فضائل نشته احکام د اودس ورته ذکر کوي او دا نشته چې اودس کې څومره ثواب مونږ به ورته ذکر کوي خو د مونږ د ثوابونو ذکر نشته ثوابونه اکثر موضوع د تصوف ده چې په دې عمل کې دا ثواب دی په دې عمل کې او که عمل ثابتي په شرع کې او ثوابي خبره صحیح ده او که عمل ثابت نه مثلا نه حضور مبارک کړي نه صحابه کړي نه په خیر القرون کې ما په بدعاتو کې داخلي او به ثواب او عذاب خو د آخرت سره تعلق لري چې نستم د سید الکائنات نه نقل ما خبره قابل قبول نه ده نو ترمذی خو د حدیث پند دی نو مخکې کې حکم ذکر کړ ما ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طهور هغه باب د اشتراط د طهارت د پاره دې باب کې فضیلت د طهارت ذکر کې ثواب د طهارت څومره دی نو دې کې څه اختلاف فقهي نشته یعنی د امام ابو حنیفه او شافعي او مالک صاحب مسله دې کې نه جوړیږي ځکه ثوابونو کې فقها مختلف نه دي په احکامو کې مختلف دي خبر تم خیال لکه په فضایلو کې فقهي بحثونه نه د ائمه کرامو خو معنا او شرح ته به ضرورت نو معنا لغوي درته کوم او به مستح به حدیث درته خان او به اصطلاحي خبرې دي چې دی حدیث او باب کې راغله نو معنا د حدیث سره الفاظ درته حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس حا وحدثنا قتيبة تحويل مالك مدار د سندين خو په کار دا چې د مالک نه مخکې حلی کړی وي خو دلته د مالک نه رستو حلی کړی دی ځکه د مدار په ذکر کې فرق کړی دی راویانو اسحاق بن موسی انصاری د امام مالک سے پورا نسب نامه ذکر کړی دا مالک بن انس او قتیبه د مالک سے صرف نوم مالک اوشته دی مالک کنم دا مالک ابن انس دی خو دې د ځان نه ورسره ابن انس نشي لیکلی چې په کلام د راوي کې څه فرق رانشي د دې وجه نه ښه د مالک نه رستو لیکلی ده کنی مدار خو مالک صاحب دی بیا مې درته یو قاعده ښوولې وه چې دلته ترې مخالفت راغلی دی قاعده دا چې سند عالي دی مخکې ذکر کوي سند صافي لوستو ذکر کوي دا ضمنا اصطلاحي خبره هم پکې ځکه معنا ته ځو او وروستو ګرانې خبرې را روانې دلته سند سافل مخکې ذکر کړی دی سند عالی رستو ذکر کړی سند عالی دی ته وایي چې د دو د یو واسطه شیخ په منځ کې لږي واسطې وي مالک پورې په دې ډومبي سند کې دوه واسطې دي او په دې کې یو سر په دې دویم کې یو واسطه ده نو سند عالي خدا رستې دی ځکه دته قتیبه وي قتیبه د مالک صاحب شاګرد دی قتيبه ستاسو د شمالي اتحاد والا دی ښه قتيبه ابن سعيد بغلاني او دې بل مخکې اسحاق دی اسحاق د مان نه وای مان د مالک صاحب نه وای نو په لومبي سند کې د ترمذي او د مالک سے په منځ کې دو استادان دي او په دې دیم سند کې یو استاد دی کوم خیالي نو په کار دا چې دا رسته سند عالی چې د مخکې ذکر کړی او دلته مخالفت کی دا غي او نقطه را نقطه په دې کې دا را چې محدثین کرام صيغو د ادا ته ګوري اړمبو کې راویانو تصریح به سما کړی دا اسحاق د مان ابن عیسان په حدثنا نقل کوي امان د د مالک نه په حدثنا نقل کوي نو دلالت په ملاقات بالفعل کوي او دا قتیبه د مالک نه په عنعنه نقل کوي عنعنه صیغه د ادا ده خو کمزورې ده بیا علم دی که نه دې کې احتمال د تدلیس وي احتمال د دې وي چې د شیخ او د ده په منځ کې ملاقات نه شوي دې ته روایت په عنعنه کوي نو صيغه د ادا ته دوی ګوري، په ړومبيو کې صيغې د تصريب السماع دي او د دويمه کې صيغه د تصريب السماع نشته، عنعنه ده، نو هغه سند اګر چې ثاقل و، خو په اعتبار د قوت معنوي او صيغې د ادا سره هغه مخکې شو. لکه دا دوو حديثينو کې چې تعارض راشي که نه، نو پنځوس اسباب دي د ترجيح، اتفاقي او پنځوسو نورو کې خلاف دی، نو سل اسباب د ترجیح دي د یو حدیث په بل کې. یو په کې دا ده چې راویان یې فقیهان دي په یو طرف، بل طرف ته غیر فقیهان دي، نو روایت د فقیه اولا دی. دا مې ضمناً خبره وکړه مثال لپاره، ځکه فقیه پوهېږي او په مراد د حدیث پوهېږي. نو روایت د فقی اولای له غیر فقی نه دا هم یو وجه د تربیه ده نو دلته دا ړومبی سند اګر چې سافل و خو دې کې تصریح به سما او صیغه د ادې مضبوطه وه نو هغه مخکې ذکر کړه مالک د چا نه وایي عن سهيل بن ابي سعد النبي عن ابي هريره رضي الله عنه د مالک سے ترجمه په خپل ځای کې راشي او د ابو هريره رضی الله عنه وخت په هغې نه تېروه مشهور خلک قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الکائنات فرمای اذا توضع العبد المسلم حضور مبارک ویلي چې بنده مسلمان او دسو کې مسلم یې ویلي او که مؤمن یې ویلي نو د راوي شک دی، دی د ځان نه په حضور باندې یو کلمه نه وایي، نو چې کومه کلمه کې شک وي نو هغه په طریقه د شک نقل کړي او چې کومه کلمه باندې یقین وي هغه په طریقه د یقین نقل کړي ځکه نبی کریم ته داسې لفظ منسوبول چې هغه نی ویلې دا ګوره من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار کې داخل دی نبی کریم باندې پورې دروغ تړل یا یو لفظ او خبره هم ته منسوبول دا لوی جرم دی نو دی وی چې سید الکائنات لفظ د مسلم ویلې دی که لفظ د مؤمن ویلې کني مطلب خو یو دی خو او دلته د شک د پاره دی ته او تردیدي وایي نو دلته به قال ورسره وایې او قال المؤمن کله او د تنویع لپاره راځي چې د حضور نه دواړه لفظه نقل دي دلته د حضور پاک نه یو لفظ نقل دی خو د راوي شک دی چې لفظ د مسلمې ویلې دی که د مؤمنې ویلې دلته او ذکر کو دلته به قال ورسره وایي اذا توضا العبد المسلم او قال المؤمن سید الکائنات دا ویلي دي چې یو بنده مسلمان اودس وکړي، دی ویلي دي او که دی ویلي دي چې یو بنده مؤمن اودس وکړي، مطلب یې یو دی. فغسل وجهه دا فی تفصیل دی د توازع د متوازع اجمال دی نو فی تفصیلیه ده چې اودس وکړي داسې نه چې د اودس نه پس غسل د وجې وکړي دا فی تفریعیه نه ده فی تفصیلیه ده یعنی د هغه اودس تفصیل څه دی په دې طریقه اودس وکړي فی تفریعه خو دې ته وایي چې مخکې عمل شوي دا پرې وروسته بنا کېږي او تفصیلیه معنا دا چې مخکې مجمل ذکر وي دا د هغې بیان وي نو توضع مجمل دی چې بنده مسلمان اودس وکړي څنګه اودس وکړي هغه سره وه چې مخ ووینځي خرجت من وجهه کل خطیه د ده د مخ نه هره ګناه وځي نظر الیها چې دا هغه ګناه ته کتلي ګناه خو یو حدث دی عمل دی نو محل د ګناه یادوي محل د ګناه د ښځې مخ دی مثلا نو دا ګناهونه چې دي دا د مخ په وینځلو سره لاړ شي مع الماء اوبو سره لاړ شي سید الکائنات مع الماء ویلي دي او که داسې یې ویلي دي مع آخر قطر الماء آخري څاڅکو د اوبو سره د اوبو څاڅکي چې وځي نو هغه د سترګو نه ګناه لاړه شي په سترګو یې چې کوم ګناهونه کړي هغه چاره دا هم کې د مخ وینځلو سره ختم شي دا یې مطلب شي نو د اودس فضیلت راغی که نه چې اودس داسې عمل دی چې سړی د ګناه نه پاک کوي د سترګو ګناه د مخ په وینځلو لاړه د لاسونو ګناه د لاسونو په وینځلو د خپو ګناه د خپو په وینځلو او نسائی کې دا روایت هم دی چې په سر مسو کې نو د غوګونو نه ګناه وځي نو ګناهونو کې غوګونه هم دي ځکه چې پردې خبرې اوري ګانې اوري ریډو اوري مثلا غلط هغه غوګونو سره وځي د سر په مسح د غوږونو ګناه لاړه شي، د مخ په وینځلو د سترګو ګناهونه لاړ شي او د لاس او د خپو په وینځو د هغې ګناهونه خو اکثر دې سره تعلق لري او نحو هذا داسې لفظ یې ویلی که یا د دې په شان بل لفظ احتیاطا ویښه واذا غسل یدی او چې لاسونه ومینځي خرجت من یدی کل خطویت اوزی د د لاسونو نه هر ګنا بتشت حایداه چې دی ګنا لره کړی د د لاسونو یعنی کومه ګنا چې د لاس سره تعلق لري هغه د لاسونو په ذریعه لاړه شي سګریټې پې مګلې چې نسوارې پې جوړ کړي څوک یې پرې والي په لاسونو چاله یې دیکه ورکړي نو مع الماء د اوبو سره لاړه شي ګناه د لاسونو او ما آخر قطر الماء یا دی ویلي چې د آخري څاڅکو د اوبو سره لاړه شي حتی یخرج نقیا من الذنوب دی په اودس کولو سره صاف سوتره وځي د ګناه نه ګناه پې ټوله والوځي او فضیلت دا او بس پکې ثابت شو دی الفاظ د لخیانو کې حضور مبارک وی چې بنده مسلمان او دس کی نو دا څه نه وی چې رجل یا خزه د عبادت په نیت یې کوي ابدیت خو عبادت نه وکړي او د تواضع په نیت یې کوي او مؤمن د خدای په ذات یقین وي د هغه په ثوابونو اجرونو که تش رجل یې ویلې وی د هغه وصف پکې نه راته یو سړي او ته څوک دا سړی خو به یې سړی به یا به ښځی خو په حیثیت د عبدیت په حیثیت د اسلام یو کی دی دا یو عبدیت ګڼي ځکه او درس کوم عبدیت خو لوی صفت دی سید الکائنات چې په قرآن شریف کې ذکر دی په خپل ذهنو کې نو چې کوم لوی ذهن دی هلته په صفت د عبد ذکر دی نهاد شاه پر می او سر بردمی او من تواضع لله رفعه الله تواضع کې دا داخله ده چې د یو مسلې د نسوب څه پوسو کې یو خو سرګند مسلې قطعي لکه موږ فرض ده کنه دا خو به وې ضرور شراب بن او کې اختلافي مسلې وې یره زما استاد ته زمانه دې کلی کې لوی عالم شته غلا لار شي ځان وې مګړه او نه د هر جواب پتا جواب ضروري دی د هرې مسئلې چې ستا نه په کوم کلي کې یو لوی عالم وي نو په خپله جواب وکړه لاړ شه هغه نه تپوس کړه ذمهواري ستا په سر نه راغله چې څه هغه وکړي نو چې کوم ځای کې مو استاذ چې کوم ځای ستاسو نه لوی عالم وي په کلي کې حواله په هغه ورکوی لاړ شه او که مجلس کې هم ناست لوی عالم نو خبره یې مه کوی پرېږده دې به څوک درنه تپوس کوي دا لوی شخص ته په دې سړی بدی ښکاري چې زر جوابونه شروع کړي نو عبدیت اختیار کړي نو عبدیت کې لوی کمال او دا د کمال نښه ده وإذا توضأ العبد المسلم چې یو بنده مسلمان او د سکی نو تا په تقاضا د عبدیت او د اسلام دا او د سکو نو ګناهونه به درنه ختم شي دا خو معنا شو لفظا د حدیث مبارک دیمه مفتاح ته دی سوی ګناهونه معاف شو نو حدیث مطلقا دی چې سړی یو عمل وکړي ګناه یې معاف شو نو دا د قاعدې په شکل درته یادوم ذکر کوم چې په هره حدیث کې چې په یو عمل محصول مولانا زکریا صاحب دا خبرې ذکر کړې دي په آخر کې وایي ما خوب ولیده امام بخاری ته مې دا ټولې وویل هغه وایي دا ټول وي اصلي دا وه چي ما الحمد په کومه دا کتاب په داسي شکل نو دا کاپي کاپي او کراسه کراسه نو هغه یو کي ما لیکلي و نو هغه رانه ضایع شو دې خوب ذکر کړ. خو ماته دا کمزورې وجه ښکاري ځکه چې کرسه ضایع کېده نو احادیث هم پکې لیکلي وو که نه هغه څه شو او که تشه کراسه کې بسم الله الحمد لیکلی وه هغه ټوله ضایع شوه څو خو چې الحمد لیکي خو ورپسې څه احادیث به مې که نه هغه احادیث شو نو د خوب خبره څه دلیل خو الحمد ویل دا په زبان په جبه لیکل ضروری نه دی یا اقتدا کوي په پخوانو مصنفینو د احادیثو پورې او مخکې سلفو نه چې کوم احادیثو کتابونه نقل وو هغې کې هم شروع د بسم الله نه وه یې کفایت په بسم الله کړی دی چې د خدای حمد او ثنا په ادا شوه پکې نو مستقله خطبې د حمد د حاجت پاتې نه شو چې یو ټول کتاب په عظمت الهي کې او په محبت او عظمت رسول کی او د هغی د اقوالو په رسیدو کی نو هغه ټول حمد دی ټول ذکر دی ټول درود دی ځکه هر نوم سره درود راځي د دې وجنه د ټول جهان کې زیات درود ویونکي محدثین کرام ځکه چې هر حدیث کې نوم د مصطفی راځي مثلا او هغه سره وی صلی الله علیه وسلم دا درود شریف دی درود اللهم سلم دی او دا صلی الله علیه وسلم دی مختلف الفاظ دی نو د ټولو نه زیات درود ویونکي په مصطفی هغه محدثین کرام پیران زیات وایي چې موږ درود وایو خو پیر به څومره ووایي او د دوی هر وخت شغل په احادیثو کې لوی درجه او اقرب الناس الى مجلس النبی الکریم یوم القیامه ا محدثین کرام دي لکه چې هغوی وایي چې چا په ما زیات درود ویلی هغه ما ته زیات اقرب وي مجلسا یوم القیامه او محدثین کرامو شغل په کلام د مصطفی کې دی او په فعل د مصطفی او په سنتو د مصطفی کې نو د جن موضوع دا ده دویم سوال ادا چې امام بخاری شور ولې پدې عنوان کوي بدل وحی لا رسول الله د وحی نه ولی شروع کوي او د وحی کیفیات بیانوي او د وحی ابتدا ثابته دې موضوع عنوان ته څه حاجت په سر د کتاب کې دا موضوع ولی چیړي او شروع د کتاب د وحی په بحث ولی کوي دو وجه نمایان دی انور چې سوک سوی راجی دی دیتا اوله اشاره کې موضوع ده د فن ته چې موضوع د علم حدیث ذات د رسول الله دی خو رسول الله په وصف د رسول او د موحا الی سره نه په وصف د انسان محض نه په وصف د عربي محض نه په وصف د مشر محض نه په وصف د مکی اوسیدونکي یا د مدینه اوسیدونکي صرف دا نه د رسول الله مبارک نه بحث کوم په حیثیت د رسول او د موحا الی نو رسولت رسالت د رسول خو پس ته وحی نه ثابتیږي نو ګویا دا وایي چې حضور مبارک څنګه موحا الی شو چې د هغه د کلام او د افعالو نه بحث وکړو نو اثبات د رسالت په وحی موقوف دی دویمه وجه وهامه او څرګنده دا وحی نه ځکه شروع کوي چې تا ته دا ښودل غواړي چې دا آینده علوم درته زه بیانوم دا ثابت دي په وحی الهي سره بنا د ایمان، بنا د اعمالو، بنا د عباداتو ټول په وحی الهی دی. په تشریع د هغې تفسیر او وضاحت مصطفی کړی دی. په وحی الهی او په توضیح او تشریع نبوی. دا علوم دي چې د بره نه راغلي دي دا علوم دي چې د دې ماخذ وحی الهي ده د دې وجه نه دا باب په منځله د مقدمې وګرځاو او شروع د کتاب الایمان نه دیو جن ډیر پیران چې عبادت کوي باز او دا غي اصل نه په سنت د مصطفی کې او په عمل د صحابه او کرام او سلف کې دا صحیح نه دي دا په بدعات کې علما داخلي دې کې قیاس نه جاری کیږي نه د ځان نه اختراع که سړی وي په دې صورت کې دومره ثواب دی دا دومره کرته ووایه که رسول الله مبارک ویلي علی الراس والعین که صحابه نه راغلي او سلف نه راغلي خیر القرون نه صحابه او تابعینو ته نو ټیک ده یو حسن ځوانم په هغې دا دی چې د حضور مبارک نه به یې اورېدلي او که نه خیر القرون کینی او ته ایجاد د نوې عبادت کې نو دا په بدعاتو کې داخليږي نو د پیرانو ډیر عملونه په بدعاتو کې داخلي نو اصل په عباداتو کې توقیف دی توقیف معنا موقوف دی دا عقلی نه دی قیاسی نه دی دا نقلی سیزونه دی که رسول الله مبارک ویلي ما ورته وی یو بدعت څوک کوي ورته وی دی که ثواب دی که عذاب دی او که خاري دی د دواړو نه تقسیم عقلي خو دا نو که عذابي نو بیا د عذاب څه ولګي او که وی اس پکی نشته نو ولی اشتغال به مالا یعنی کی او که وی ثوابی نو دا ثواب رسول الله مبارک د دین خبر او کنو خبر ته خبر شو که رسول الله مبارک خبری ناغه امت طویلی دی کنا که داوی چا خبر نو زه خبره نو دی خو د پیغمبر نلوی شو رسول الله خبر نه دی او دی خبر که هغه وایي رسول الله خبر او خو امت ته یې نه دي ویلی نو العیاذ بالله دا خیانت شو حضور مبارک وایي کوم د خیر شي چې دی اما امت ته ویلی دی او کوم چې د شر څیز دی هغې نه مې امت بچ کړی نو په یو کې نسبت د جهل العیاذ بالله نبی کریم ته راځي یا نسبت د فوقیت د ځان نه راځي د هغه نه یا نسبت د خیانت او که هغه ویلي نو راته وښایه که ویلي به سر چې شم او که نی ویلي نو بس هغه چې کومې ویلي دي کافي دي زیاتي را باندې څه نه کوی زه نه اورم نو بدعات جوړیږي د دین یو مولانا مې اوریدل سفیان مجتهدین دي په خپل مسائل یو توجیه او حضور مبارک چې هغه د دریو یا ډلو بیان کوي چې دوه یا به په دوزخ کې او په جنت کې وی قربان هغه به څوکي هغه وی علی مثل ما انا علیه اليوم واصحابي په کومه طریقه چې زه نن روان یم او زما صحابه روان دي علی مثل ما انا علیه اليوم واصحابي جماعت باجوړ ملا کابل ملا ته نه وای او بلوچستان ملا ته وی په دې اجماع ده رچه اجماع ده زمونږ په باجوړ کې په اجماع ده او په کوستان کې ما اصل په عباداتو کې توقیف دی یعنی هر هغه عبادت به کې چې کوم د هغې نه ثابت دی که نیمه کوه ضرورت څه دی نو تا ته وایي ابتدا د وحي حضور مبارک دا علوم دي چې اثبات یې په وحي الهي راغلی دی دا نقلي علوم دي د دې ماخذ وحي الهي دی دا روسیان خو دا وایي که نه چې عقل شته انسان سره نو نبي ته څه حاجت دی ټیک ته انسان له خدای درې ذریعې د علوم ورکړي دي اوله ذریعه حواس دي سترګې دي غوږونه دي پوزه ده حواس خمسه او حواس خمسه باطنه چې هغې نه تعبیر په حسې مشترک کېږي دا اوله ذریعه ده د علم خو دا حیواناتو ته هم خدای ورکړې ده بلکې حیوانات په دې حواسو کې ډېره حده پورې زمونږ نه مخکې دي زما سترګې دغه شپږو شل ګزه پورې کار کوي د مولا چارجک سترګې ځمکه کې لیدل کوي بوټي ته وګوري لاندې پکې چینجې معلوم وي. ټپس او ګرګس درې میله بره هوا کې ګرځي، لاندې په پټي کې مرداره وینې، په خوړ کې چا چرګه غورځولې مړه، لس چې ګرګس په کیني. خدایه دا ورته چه وویل؟ کبان په اوبو کې ګرځي هر څه ویني، ته نه وینې په اوبو کې؟ اوبو کې چا خو پکړې سترګې به دې ړندې ګیدړان او شرمخان او ماران او پیشوګان او او منګکان د شپې ګرځي په کوټو کې په ځنګلونو کې ستا په کوټه کې مګه ګرځي ستا په کوټه کې پیشو ګرځي په دې غرونو کې او په دې شاړو کې ګیدړان ګرځي د شپې او ښکار کوي او لومبړی لومبړم کې وليده دا سترګې رڼا کې ته نشي ګرځېدی که چشمې واچې او سترګو کې رانجم واچې هغه نظر چې خدای غیله ورکړی تا کې نشته غوږ موږ ا دغه سي داسې غونډ شي په دې سارو په دې غولانځو کې چنقتي نو عربی کې د پورې متل دی وی فلان اسمع من قراب فلانکی د کونی نه په غوګونو تیره دی دی په پنځه څلوېښت میله کې د اوښ د خپو کشاره وي نو د عربو ډاکټرانو به ځان سره کونی ساتل ابه داسې لارې سره نږدې کېښودو ته چې به د خپو کشار اورېدو نه لارې ته به یې ځان نږدې کو نو دوی به یې قافله را روانه نو په کونو به یې قافلې معلومول یو کټمل دی په بوی انسان معلومی کټمل کابل کې ورته خسک وای او وزیرستان کې ورته کونک وای دی د بنی آدم ته کټ کې کی نه کړ زور کټ کې کناټي باندې کاغذ شروع کی حیران بشي چې خدای دا دوی ته چوي دا په بوی انسان معلومه د انسان مینه ادا د خوراک ده دې ماش ته نه ګوره ماش دومره وړوکی شي نو چې ښکاري نه او راځي د انسان په بربن ځای کیني او د شپې په هوا کې الوزي او خاپې رکان د شپې الوزي طائر ولود خفاش نو خدای دا حواس دا په حیواناتو کې زمونږ نه زیاتې شوي نو خدای هغه زمونږ کمې بادشي نظام خو خدای انسان ته حواله کړی دی هغه په دویم نعمت پوره کړی دی چې هغه غیله نه دی ورکړی هغه عقل دی اخلاق ده کې کار کوي چې هوا سدري کی او زما حاسد دیواله پورې د نظر افعب العقل نه کار نه تاسو نه دلالت عقلی کې نو د عقل په واسطه مونږ په جهان باندې دا زمری چې نسی ښکاریان نو دوی ته پنجره کېږدي او یې کې ګډوري وتړي، نو هغه زمری چې وویني نو رامنډه کړي ورپسې، نو ګډ خو ویني او ګډ خوري، خو دا عقل نه لري چې دې ښکلې پنجره کې دا مزېدار ګډوري راته څه دپاره تړلې شوي دی، ماوراء الحس علم نه لري، نو چې راننوځي په پنجره. نو ګړس چې پنجره ورپسې لټ ورپسې بند شي نو بیا هغه اڅړي بوزي دغه ته چړیاګر ته یا دا په ښکار باندې چې نیسي خلک عقل پر رڼا نیسو خو عقل کې یو څو خامې دي چې هلکه وایي ګورئ عقل وهم وخت کې کار نه کوي یو مړی پروتي په کوټه کې ته به ورسره نشي څملاستې دی ده یاره هسې نه چې دا مړی راپاسي هلکه مړی راپاسي ځکه راپاسې ته خو جمدې به او هسې نه که ما سره لاس واچې ولې تا سره لاس اچې ستا خو ورور دی تره دی او اس او بل اسنه چې ما را خلاص کی را باندې د پاسه کینی الکه خوش پک مېشت بیماری پی را کړل خو او چته کړه خلاص کړه دا ټول خبره ورته عقل خای خو وهم دی وهم ته عربی کې سلطان القوا وای دا په ټولو قوتونو غالب دی وهم وخت کې عقل کار نه یو مخبره ده ته به پې دروازې ځای راځې یوونه به یې د هغې خوا ته خو د شپې به نه شي تللی دې مخبره کې سړی یېرېږي هلکه ولې یېرېږي اونه چې ووینې دا هغه بوګ دی او هغه څانګې چې دی لاسونه دی او که ګلان او میوه پکې ته به دې غاښونه یې راته نیخ کړي وي هلکه وایي دا ونه درنه ده دا د دې ښځو خبرې دي د زړو پیرانو او شیخانو هلکه څنګه درنه ده خو ما هغه ونه ده کړې دا هغه وهم دی وهم دومره عجیبه شی دی لکه نو منځ کې په پوله باندې یو سپین شي پروت دی نو که دا د یقین د ګمان نه وی چې دا زمری دی نه به شي تللی اګر چې هغوی وي او که دا د یقین نه وی چې دا هغوی دی تللی به شي پې اګر چې هغه زمری وي په واقع کې چې دا د زړه کې راغی چې دا خو زمری شیرې به براسي نو دلته وستا خپې لاسونه کار نه کوي دا هغه وهم دی نو وهم ته دی وای نو عقل د وهم مخکې کار نه کوي عقل د غصې مخکې کار نه کوي ورور مسلمان په پنځه مرلې ځمکه باندې مړ کړي خوږه ښځه مزېداره چې ده په پیسو اغوښتي او ډېر خرچ یې پې کړي ا معمولي خبره باندې طلاقه کې بیا خپه ورو دا دا دشمنه سمره چې دی رستو په عقل خفای چې دا مې ولې وکړو په پنځه مرلې مې رور مړ که اوس په شپېته جیره به نه خلاصېږم نو دا مې څه وکړو نو غصې وخت کې عقل کار نه کوي د شهوت وخت کې عقل کار نه کوي یو جینۍ د خوښه د تول پسې روانه نو که عقل درته د ووایي چې ځناوره ستا خو خپله ښځه شته او ښځې ټولې د نامه د لاندې یو شان دي که جدا جدا دي یا معمولی فرق دی د معمولی فرق لپاره ته دومره لوی اقدام کې او که دا د چا خوري د چا ښځې ستا ښځې او خور لکه سکرانه ته به یې جمدې پرېږدې نو تا سره به هم دا سلوک وکړي او که مړ یې کړې نو ټول خاندان به دې وشرمېږي تر قیامته به او مرګ دې آخرت ته هم سپېره کړه ځکه څه د سړیتوب په لار خو مړ نه شوې په جهاد کې خو مړ نه شوې دا ټول به عقل د ته وي چې دا کار مه کوه خو شهوت داسې شی دی چې عقل مستوره شي دې وجه نه خطرناک جینکو ته دغه مه کوې ټیوشن کوم کلي کې چې څه رسم يي عقل هغه ښه ګڼي چې چرته سقاط وي او د نيانو جګړې پي مليان هم خوښ ګڼي که عقل ورته وي چې دا څه صدقه رستو کې کړه او په ښکلې طريقه وکړي او تپوس يې وکړي که فدیه ده که څه شی دی او عقل هغه رسم و رواج نه متاثر په دې ودونو کې په غمونو کې په ښادۍ کې رسم و رواجونه شیخان هم کوي ملیان هم کوي پیران هم کوي دا هغه رسم و رواج دی که بلوچستان ته لاړی غړ غړ پټکی وي او وزیرستان کې وزیرستان والا ته دومره غټ پټکی ته ساجت دی نو سجدي وخت کې خوار ډیر تنگ ناست دي ځکه چې پټکی دي پروسي دومره غږ پړکي ته څه ضرورت دی سوډان ته لاړ شي دا پړکي لکه د منارې په شکل وي داسې داسې داسې داسې داسې او داسې ګرځي لکه دا مایان چې دا مچي مار چې په اوبو کې ګرځي دا کبان نیسي که نه نو په مزه مزه قدم هلي نو دوی په مزه هلي چې پټکې رانه پروډځي هلکه ولې ځان پخه مخته کړی دی مختصر پټکي ووه که پر خې ته لاړې مسلمانان دا مخونه شلیدلی حج کې ښکار الکه ولې شلاوه داغونه وی دا زموږ د قبایلو نخې دي چې ماشوم وشي که نه نو ګرم اور سور کړی سیخ دا وله په مخ دوه ځای راکږي داسې د چا نښه دلته یي د چا دلته یي دوه دوه دا مخ یې شلیدلي ما چې څومره غټېږي هغه پرخرې غټ زیات هلکه دا ظلم د پېژندو د پاره دا ذریعه ده، یو ماشوم پاک په څلوېښت او اتو ورځیو ته پې ګرم سیخونه راکاږی دا څه شی وو؟ فرض وو که سنت وو که مستحب وو؟ نه وایی دا زمونږ رواج دی مونږ پې قبیلې پېژنو نو مخونه یې شلیدلی که حج له لاړی افریقې ته لاړی. دلته دوه داغه دلته دوه داغه د چا دلته د چا دلته ملایان یا سناورو ملایانو د قوم ته نه وایه چې دا څه کوي رواج دا رفاعي طریقه ده دا تیجاني ده دا شازلي ده څوک به په ولاړه ذکر کړي داسې به خوځي هلکه دا ولې لوی پیر وای المدد یا رسول المدد ما شام کې یو مولا ته وای دا څه کوي تاسو وی دا توسل کوم دا توسل له په ولاړ ولاړې حلقې جوړ کړې دا سیخ وزیرا المدد یا رسول المدد یا رسول دا خو د حضور پاک نه تاسو امداد غواړئ دا خو نوع د شرک ده نو دا رواجونه دې په دې قومونو کې په سخات کې په مړو کې په جمدو کې نو عقل د رواج نه متاثر دی د دې وجه نه خدای انبیاء کرام را لېږلي دي درې مرانا هغه وحی ده انبیاء کرام د وهم نه متاثر نه انبیاء کرام د غصې وخت کې متاثر نه انبیاء کرام د رواج نه متاثر نه هغه رواجونه بدلی سمې ته راړی انبیاء کرام د شهوت نه متاثر نه شهوت هم لري الحمدلله خو په اعتدال کې په خپل قابو کې غوسه کېږي غوسه په اعتدال کې په خپل قابو کې نو خدای د هدایت دپاره هغه مبارک شخصونه او هغه طریقه خوښه کړې ده چې د دې ټولو عیوبو نه پاکي نو حواس ظاهره هم شته عقل هم شته خو وحی الهي نه د خدای د رضا او د خدای د خوشحالۍ څیزونه هغه په عقل نه معلومېږي که نیندوان هم به دې کاڼي ته خدای نه وایي وی دا یادګار د روح د پلانکی دی نو چې موږ دته تقرب وکړو نو دی بم خدای ته رسي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان دوم په دې پیږي چې د خدای نه د ما جوړ کړ خو دا د روح یادګار دی د پلان کې د ګوتم بود د ماتما بود د مهادیو دا کرشن مهاراج دا پاربتی نو دی دی چې د ته سجده وکړو نو دی به خوشاله شي نو دی به هم خدای ته ورسوي لکه بعضې پیران مریدانو ته وایي زما خپو ته راشه ما ته شکرانه راکړه زه به دې رسوم د قیامت پر ورځ به دې پولیس ورات باندې تېروم دا به درکوم دا به درکوم نو د پیرانو مقصد خپل خپو ته راغورځول چې زه به دی راسوم داسې مه د پیر مقصد دا چې یو طریقه د عمل تیز ده کې بس نور عطا رسول رسول به خپل عمل باندې کوي نو دوی زور په اشخاص پرسته کوي شخصیت پرسته او شریعت زور په عمل پرسته کوي عمل وکړه تلاوت وکړه درود شریف ووایه منځ وکړه روژې ونیسه شخصت پرستی کله دا شرک ته رسی او د شرک بنیاد په دې شخصیت پرستی دی وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ويعوق ونصرا په بخاری کې بدل راشي دا اسماء د رجال صالحین دا اولیاء الله نو خلکو د هغوی په نوم مجسمې جوړې کړې، نو چې کوم هغوی چا لیدلي وو، نو هغه مجسمو به هسې به یې د محبت په شکل ورته کتل او په مجلسونو کې به یې ایښي وو ځان ته، خو چې بیا هغوی وفات شو، وروسته نسل راغی، نو هغوی د هغوی عبادت شروع کړ. دا په بخاري شریف کې درله راشي. دا څومره بت پرستي چې راغلې ده دا د شخصیت پرستۍ نه راغلې ده. ګوتم بد لوی سړی تېر شوی دی شپږ سوه لس هي سنه کې د عیسی علیه السلام نه مخکې هغه عبادت کړی ریاضت یې کړی دی هغې ریاضت ته ګیان وایي د ونې د لاندې د بړ د ونې د لاندې به ناست مراقبې په شکل او تصورات به کو هغه نه پس خلق د هغه عبادت شروع نو عقل انسان ته هدایت نشي کولای د دې وجه نه وحده نو باب کیف کان بدل وحی اصل زمونږ ګوره د هدایت هغه وحی الهی ده او تشریع نبوي ده عقل یو خادم دی استعمال کړ لکه سورلی په اس کېږي نو اس به ته چلې، داسې نه چې د اس په تابع اس باندې به واګې پرېږدې او پرېږده چې د اس په کوم طرف ته لاړ زه په هغې طرف ځم، نه اس به په هغه طرف بوځې چې ته کوم خوا ځې. اس نه به فایده الی خو جلب به ستا په لاس ګي. منزل ته به په ځان رسې او که نه اس خوشې کړي چې زه د اس په طرف ځم لکه کارغه باندې یو ځل هوا راله نو کارغه هوا سره لاړ چا ورته یې ولي وی چې کوم طرف ته هوا ځي زه هغه طرف ته ځم نه ته به د هوا ځان تابع کړې بل د عقل معیار څه دی چې کوم عقل صحیح دی هغه په وحې الهي معلومه دا نور دی د دې عقل داسې مثال دی په حواسو کې لکه سترګې. لیدل خو موږ په سترګو کوو بېشکه، خو سترګو سره بهرنی څیز دی که هغه نی سترګې کار نه کوي. هغه رڼا ده چې رڼا کوم ځای نی هلته ستا سترګې کار نه کوي. که په تیاره کوټه کې ناست